د خلافت غږ راډیو د پوښتنې او څېړنیزو ځوابونو د خپرونې درنو او قدرمنو اورېدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ګران اورېدونکو په دې هیله چې روغتیا او سلامتیا سره به ژوند تېروئ او روغ جوړ به یاست او د صحت جامې مو په تن کړې وي درنو اورېدونکو په دې خپرونه کې مونږ غواړو چې د مهمو شرعي اړینو مسایلو په اړه له یو دیني عالم څخه پوښتنه وکړو او هغه یې راته په اړه مدلل ځوابونه یا ځواب وایي په نننۍ خپرونه کې راسره مېلمه شیخ صاحب جعفر دی لومړی خو شیخ صاحب ته ښه راغلاست وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو د اورېدونکو قدرمنو عزتمندو ته د هر څه نه وړاندې ښه صحت او عافیت غواړم ډېره مهمه موضوع ده د هجرت خو ډېر خلک په دې کښې بانې کوي داسې وایي چې مونږ کمزوري یو او بې وسه یو مختلف نورې بانې کوي چې څوک په څه کار کښې وي همهغه کار دلیل او عذر ګرځوي او څوک د امریکایانو او د هغوی د ګوډاګیانو طاغوتیانو سره کار کوي نو دا بانې ناسمې دي د هغوی سره لا کار کول څه چې د هغوی د تسلط لاندې اوسېدل او هجرت نه کول هم ډېر لویه ګناه ده او د چا وس رسېږي او هجرت نه کوي دا د ارتداد او نفاق درجې ته انسان رسوي ځکه الله رب العالمین فرمایي چې ان الذين توفاهم الملائکة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تکن ارض الله واسعة فتهاجروا فیها فاولئک مأواهم جهنم وساءت مصیرا هغه خلک چې ملایکو په داسې حال کې مړه کړي وي چې په خپل ځانونو یې د هجرت په نه کولو ظلم کړی وي نو فرشتې به ورته ووایي چې تاسو په کوم حال کې وایي هغوی به ووایي مونږ په ځمکه کې کمزوري ګڼل شوي وو او د هغوی د پناه ځای دوزخ او ډېر بد ورتللو ځای دی دا د هغو مسلمانانو په هکله راغلی چې د کافرانو د تسلط لاندې یو ځای اوسېږي او هجرت نه کوي نو د هغو خلکو به لا څه حال وي چې کافرانو سره ملګرتیا او کارونه ورسره کوي شیخ محترم په اسلام کې د داسې خلکو استثنا موجوده ده داسې خلک مستثنا دي چې هغه ضعیف وي او کمزوري او هجرت نه شي کولی که څنګه هو بلکل الله رب العالمین بعضې خلک دې مستثنا کړي دي ځکه چې الله تعالی معاف کوونکی او بښونکی دی. شیخ صاحب محترم ډېری خلک عذرونه او بهانې کوي چې مونږ هجرت وکړو هلته به د ستونزو مشکلات سره مل یو ستونزې مشکلات چې دي هغه به مونږ سره په اصطلاح باندې خنډ به واقع شي څوک وایي چې هلته ډاکټر نه شته او بازارونه نه شته او د ژوند د تېرولو سهولتونه نه شته د داسې خلکو بهانې قابل د قبول دي که څنګه بلکل ډېر کسان شته چې دا بانې په هجرت کښې کوي او هجرت ډېر یو ګران کار دی او ډېر ګران عمل دی نو دا بانې ډېر خلکو ته راځي ذهنونو کښې ګرځي او وایي چې مونږ بې وسه یو تعداد د کور مو ډېر دی هلته ډاکټر نه شته هلته بازار نه شته هلته د ژوند سهولتونه نه شته نو ځکه د دې آیات پسې متصل چې مخکې ما کوم آیات تلاوت کړه د هغې پسې متصل الله رب العالمین د دې بانو لرې کولو لپاره او مخلصو مسلمانانو ته د ډاډ ورکولو لپاره فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا ومن یخرج من بیته مهاجرا الی الله ورسوله ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علی الله وکان الله غفورا رحیما څوک چې د الله په لاره کې هجرت وکړي، نو ځمکه کې به ډېر غنیمتونه او پراخي ومومي او څوک چې د الله او د هغه د رسول دپاره خپل کور نه هجرت کوونکی ووته او بیا مرګ ورته را شي، د هغې اجر بېشکه په الله تعالی باندې دی او الله تعالی ډېر بښونکی او زیات رحم کوونکی دی. نو د مؤمن توکل تل لپاره باید په الله تعالی باندې وي، د اسلام د غلبې او د خلافت اسلامي د قایمولو لپاره او د الله تعالی د رضا لپاره چې څوک هجرت وکړي، هغې ته به الله تعالی عزت ورکوي او الله به ورته مشکلات او تکلیفونه به ورته اسانوي. تنګي او پراخي د الله تعالی په واک کښې ده، روزي الله تعالی ورکوي او دا ځمکه د الله تعالی ده، نو کله چې مؤمن د کفري نظام د تسلط لاندې اوسېږي، او نه شي کولی چې خپل ځان، کور، کورنۍ او محیط کې د اسلام احکام عملي او نافظ کړي او حکومت د اسلام شریعت په ځای وضعي قانون وي، حاکمان یې مرتدین وي، منافقین او کافران وي او قیادت او سیادت د هغوی وي، نو بیا هجرت کول په دې صورت کې مسلمان باندې ضروري او فرض وي. او که هغه څوک چې مسلمانان وي او دارالاسلام ته هجرت نه کوي، هغوی سره هم د مؤمنانو ملګرتیا او دوستي ناروا ده تر څو چې هغوی هجرت ونه کړي ځکه الله تعالی فرمایي والذین آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شیء حتی یهاجروا هغه خلک چې ایمان یې راوړی دی او هجرت یې نه دی کړی تر هغې پورې تاسو د هغوی سره هېڅ دوستي روا نه ده تر څو چې هغوی هجرت ونه کړي شیخ صاحب محترمه که یو څوک مور او پلار په داسې یو سیمه او علاقه کښې ولري چې هلته طاغوت حاکم وي او هغوی هجرت نه وي کړی یعنې مور او پلار یې هجرت نه وي کړی دی به د مور او پلار سره هم دوستي نه پالي خو دې ایت کښې رب العالمین یو ناشنا اشاره کړې ده چې والذین آمنو دا مؤمنین دي دا منافقین خو نه دي دا خو بل حکم لري صرف هغه څوک چې دی مؤمنانو په باره کښې دغه ایت نازل شوی دی چې څوک اسلامي قانون هلته نافظ نه وي اسلامي حکومت نه وي او یې ځان ته مؤمنان، مسلمانان، وایي او هلته اوسېږي، ولو که هغه اي من کان وي، هر څوک چې وي، که هغه اقربا وي نږدې، حتی چې څوک چې د تسلط او د کافر د تسلط لاندې اوسېږي، که هغه که د سړي ورور وي، هغه کوم ورور د دارالاسلام کې اوسېږي او هغې هجرت نه وي کړی، هغه ورنه میراث نه شي وړلی. لکه سورت انفال کښې اخري کښې را ځي چې ستاسو وروڼه هغه څوک دي ستاسو نه هغه څوک میراث وړي چې تاسو سره په اسلام کښې او په هجرت کښې شریک وي نو دا مثلا پکې شته دغه یو ناشنا ایات دی باید هر یو مسلمان په دې ایات کښې سوچ او فکر وکړي چې تاسو باید هجرت ته او هغه څوک چې مؤمن او لاندې اوسېږي او تسلط او د کافرانو د طاغوت د نظام لاندې اوسېږي د هغو سره تاسو د دوستي هېڅ حق نه لرئ. په دې اړه دې ډېر سوچ وشي. بیا خصوصا شیوخو ته دا په کار دي څوک چې په قرآن کریم باندې پوهېږي چې دې کښې تدبر وکړي، فکر وکړي او الحمدلله رب العالمین په دې عصر کښې خپل بندګانو باندې ډېر لوی نعمت وکړ چې دوه صفونه سره جدا کړل، یو د کفر صف او بل د مسلمان چې ټوله نړۍ سره د ټولو ډلو ملو سره په یو صف کښې د اسلامي خلافت پر ضد ودرېدل. او د دې ډلو او تنظیمونو کفر د هرې ورځې په تېرېدو سره مسلمانانو ته ښکاره کېږي. الله رب العالمین د هجرت زمینه مخلصینو مؤمنانو ته برابره کړه، د هر طاغوتي نظام او وضعي قانون نه او د کافرانو له ملاتړ کوونکو ادارو نه او دارالحرب نه د اسلام ته د هجرت کول ضروري دي او په کار دي په دې وخت کښې چې الحمدلله خراسان ولایت چې په کوم وخت باندې اعلان شوی د جهلم نه نیولي تر کابله پورې او د کابل نه نیولي تر اصفهانه پورې او د اصفهان نه نیولي تر تعلقانه پورې او تر بلخه پورې مخلصو مؤمنانو مجاهدینو هجرت کړی دی او د اسلامي خلافت کوم ساحې چې د مجاهدینو لاندې دي په هغو سیمو کښې قرآن او سنت حاکم دی او دغه خراسان ولایت ته هجرت کول د هر تاغوتي نظام نه هجرت کول دا فرض دی په دې وخت کښې نو هغه همغه مشرک غوندې دی او بل حدیث کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اقام مع المشرکین فقد برئت منه الذمه څوک چې مشرکانو سره ووسېده نو هغه څخه د اسلام ذمه ړنګه شوه خو شیخ صاحب محترم په اوسني وخت کښې تاغوت په اصطلاح باندې یو نوی وضعي قانون دی دا ټول یو قسم د شرک دی او دا حدیثونه په هغه باره کښې نازل شوي دي چې څوک چې په هغې باندې حکم نه کوي په امام الله باندې حکم نه کوي هغه وضعي قانون باندې حکم کوي دې ته هم شرک ویلی شي او هم تاغوت ویلی شي او بل حدیث کښې همدغسې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دغه مشرکین ته اشاره کړې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې انا بریء من کل مسلم یقیم بین اظهر المشرکین رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زه له هر هغه مسلمان څخه بېزاره یم چې د مشرکانو منځ کښې اوسېږي د قرآن او سنت په رڼا کښې شیخ صاحب مدلل ځوابونه ذکر کړ، دې خبرې باندې یې تأکید وکړ چې هغه څوک هجرت نه کوي نو د هغه چا لپاره په کار دي چې هغه مهاجر شوی وي، د اسلام خاورې ته راغلی وي، دارالاسلام ته راغلی وي، د هغه چا سره دې دوستي نه کوي چې هغه په طاغوت کښې اوسېږي او د طاغوت په سیمه کښې خپل زندګي تېروي، هلته دې مزې چرچې کوي. د هغې سره د دې د دوستۍ هېڅ رابطه ورسره باید ونه لري، ځکه د مسلمان صفت همدا دی چې د الله عزوجل سبحانه وتعالی پوره احکامو او اوامرو ته دی منقاد وي او د الله عزوجل سبحانه وتعالی اوامرو ته لبیک وایي. درنو اورېدونکو! هیله ده چې خپرونه مو د پیل نه تر پایه را سره اورېدلې وي. تر بلې خپرونې مو په لایزال څښتن تعالی سپارم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. الله تعالی د ولا او برا د خاوندانو زړونه په هغه څه یخ کړل چې الله تعالی یې په لاسونو د طاغوت د اسیرانو سوځول لیکلي وو لیکن د طواغیتو ملایانو او د صحواتو لپاره مناظره کوونکو دغه د عدالت اورونه بد وګڼل تر څو پرې د کفارو او طواغیتو عرشونو ته ځان نږدې کړي او جاهلي تعصب رامنځته کړي دغو ملایانو په موضوع کې د موجود اختلاف څخه سترګې پټې کړې دلایل یې هېر کړل او په خپلو مرتدو وروڼو یې ژړاګانې وکړې. الله تعالی د دوی د طاغوت د دغو سویو او مردارو شویو پوځیانو سره د جهنم په اور کې د همېشه لپاره را جمع کړي. اللهم آمین. دغو مرتدو ملایانو او مناظرینو په دې کار سره د اهل کتابو لار خپله کړه چې الله تعالی فرمایي. همدا ډول دوی په دې کار سره د بدعتیانو لار خپله کړه، ځکه هغوی هم هغه څه را نقل کوي چې د هغوی په ګټه وي، لکه چې دغه صفت یې وکیع بن الجراح رحمه الله نقل کړی دی. دې ناکاره ملایانو دغه تګلاره په هغو مسایلو کښې خپله کړې چې اختلاف ته پکې پراخي وه، خو دوی دغه کار ځکه کوي چې دوی مرتد طواغیت او صحوات په مهاجرو او انصارو مجاهدینو غوره کړي. الا ساء ما يحکمون. هر چې د اختلاف نه سترګې پټول دي نو په دې سره یې په هغه عبارتونو ګوتې کېښودې چې د حدیث بې شمېره شارحینو ذکر کړي مثلا د امت سلفو د ذي روح په سوځولو کې اختلاف کړی نو عمر ابن عباس رضی الله عنهم او نورو بد ګڼلی او علي او خالد رضی الله عنهما او نورو یې اجازه ورکړې ابوبکر رضی الله عنه او خالد بن ولید رضی الله عنه د زکات بعضې منع کوونکو او درواغجن نبي مسیلمة الکذاب تابعدار په اور سوځولي وو. همدا ډول علي بن ابي طالب رضی الله عنه بعضې روافض په اور سوځولي وو. ده او صحابه کرامو دغه مرتدین په ډېر سخت مرګ ووژل تر څو ترې خلک عبرت واخلي او نور مجرمین او مرتدین ووېرېږي. همداشان ابوبکر رضی الله عنه، علي بن ابي طالب، خالد بن ولید او عبدالله بن زبیر رضی الله عنهم د الله تعالی لپاره د غوسې او د سزا په شکل بعضې لوطیان سوځولي وو. نو په مسلمان واجب دي چې کله یوه مسئله اختلافي شي باید قرآن او حدیث ته په کې رجوع وکړي. الله تعالی فرمایي. که چېرته ستاسو تر منځ په څه شي کې شخړه را منځ ته شوه، نو د هغې فیصله الله تعالی او رسول ته حواله کړئ. اوس راځو د مسئلې څېړنې ته. په سنتو کې دا خبره ثابته ده چې د بې روحو ژویو سوځول په اصل کې حرام دي. د ابوهریره رضی الله عنه څخه روایت دی وايي، رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ په یو لښکر کې ولېږلو او ویې فرمایل. که پلانی او پلانی سړی مو وموندو نو په اور یې وسوځوئ بیا چې کله مونږ ووتلو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل ما درته د پلانی او پلانی په اور د سوځولو امر کړی و خو په اور عذاب ورکول یوازې الله تعالی کوي که مو چېرته دغه دوه سړي وموندل نو ویې وژنئ تاسو د الله تعالی په عذاب څوک مه تعذیبوئ هر چې د طاغوت د ملایانو او د شهواتو د مناظرینو له خوا د دلایلو هېرول دي، نو دوی د الله تعالی بعضې هغه څه پټ کړي چې هغه سبحانه و تعالی په دې خاطر نازل کړي وو چې بندګان پرې عدل قایم کړي. الله جل جلاله فرمایي. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. که تاسو چېرته سزا ورکوئ نو داسې سزا ورکړئ چې تاسو ته یې درکړئ چې تاسو ته درکړل شوې ده بل ځای فرمایي. والحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم او ټول عزتونه د بدلې والا دي نو چا چې په تاسو زیاتی وکړ تاسو هم په هغه باندې داسې زیاتی وکړئ چې په تاسو یې کړی دی بل ځای الله تعالی فرمایي وجزاء سیئة سیئة مثلها او د بدو بدله به د هغې په څېر بده وي بل ځای فرمایي والجروح قصاص او په ټپونو یعنې زخمونو کې بدله قصاص دی. د قصاص په توګه په اور د سوځولو په اړه د عقل قبیلې د خلکو حدیث هم دی کوم چې بخاري او مسلم دواړو د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت کړی دی وایي د عقل قبیلې ته اته تنه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلل او په اسلام یې ورسره بیعت وکړ بیا په هغوی د مدینې موسم بد راغی او مریضان شول نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې شکایت وکړ هغه ورته وفرمایل ایا تاسو زموږ د اوښانو د شپونکي سره وځئ چې هلته یې شېده او متیازې وڅښئ؟ هغوی وویل، ولې نه؟ نو لاړل، د اوښانو شېده او متیازې به یې څښلې، تر دې چې ښه روغ شول، نو شپونکی یې وواژه او اوښان یې ځان سره روان کړل. دغه خبر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغی، هغه په دوی پسې خلک ولېږل. راګېر کړای شول او مدینې ته راوستل شول. رسول الله صلی الله علیه وسلم امر وکړ، لاسونه او پښې یې پرې کړای شول او سترګې یې په اور د ګرم کړای شویو مېخونو په توسط سره رانجه کړای شو. په یو روایت کې دي، امر وکړای شو، مېخونه په اور ګرم کړای شول او بیا پرې د دوی سترګې رانجه کړای شوې. بیا لمر ته همدغه شان پرېښودل شول تر دې چې مړه شول. په دې خبره امام بخاري په خپل صحیح بخاري کي باب لګولی دی، باب دی په بیان د دې خبرو کي چي ایا که یو کافر مسلمان وسوځوو هغه به سوځولی شي؟ ابن حجر رحمه الله وايي، په دې خبره امام بخاري دې موضوع ته اشاره کړې چي په باب د، لا يعذب بعذاب الله، کي چي د سوځولو نه کومه منع راغلې ده هغه عامه ده، خو چي کله مسئله د قصاص شي نو بیا هغه حکم له دې عامې نهي څخه خاص کړی شي، ځکه د عقل په حدیث کي د السمر لفظ راغلی، سمر سترګي په اور د ګرم کړی شویو مېخونو په واسطه سوځولو ته وایي، لکه چي دغه معنی مهلب ابن بطال ابن الملقین او نور د حدیث شارحینو کړې ده نو کوم ایتونه چي موږ ذکر کړل الله تعالی احکم الحاکمین ذات پکي قصاص ذکر کړی دی. او بیا دغه د عکل قبیلې په اړه د انس رضی الله عنه متفق علیه حدیث کي الصادق والمصدوق صلی الله علیه وسلم فیصله کړې چې د عکل قبیلې د دغو خلکو سترګې دې په ګرمو مېخونو وسوځول شي ځکه هغوی د شپونکي سترګې سوځولې وې دا ټول دلایل په دې دلالت کوي چې هغه اورونه کوم چې موحدو مجاهدینو د اردن او ترکیې د طاغوتانو په پوځیانو بل کړل هغه د عدالت اورونه وو ابوالعباس القرطبي د بخاري او مسلم هغه حدیث په شرح کښې وايي کوم چې د انس رضي الله عنه څخه روایت دی چې یو یهودي یوه جلکۍ د سپینو زرو د ګاڼۍ د لاسته راوړلو په خاطر د ډبرې په واسطه ووژله نو دغه جلکۍ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوستل شوه او لږه سا په کښې وه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ته پلاني وژلې یې هغې په سر خوځولو وویل نه بیا یې ورته دویم یاد کړ هغې سر وخوځاوه چې نه. بیا یې ورته درېیم یاد کړ، نو هغې جلکۍ وویل، آو او سر یې وخوځاوه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه سړي سر د دوو ډبرو په منځ کې وچقاوه او ویې واژه. قرطبي وایي، په دې حدیث کې دا خبره ده چې چا په څه طریقه مرګ کړی وي، په هماغه طریقه به د قصاص په توګه وژلی شي. بیا په دې خبره کې اختلاف دی، جمهور علما وایي چې دا به په هغه وسیله او طریقه وژلی شي چې دې پرې وژل کړي وو. لکه ډبره، امسا، په اوبو ډوبول، مرۍ خفه کول او داسې نور، خو که چېرته یې د فسق په طریقه وژل کړي وي، لکه د لواطت په طریقه یا په شرابو ورکولو، نو بیا به په توره وژل شي، د جمهورو دلیل په دې موضوع کښې د الله تعالی د هغه وینا ده چې فرمایي. فمن اعتدی علیکم فاعتدو علیه بمثل ما اعتدی علیکم، چا چې په تاسو تجاوز وکړ نو تاسو پرې هم هغه ډول تجاوز وکړئ چې په تاسو یې کړی دی، او د الله تعالی دغه وینا چې فرمایي والجروح قصاص په ټپونو او زخمونو کې قصاص دی په قصاص کې اصل خبره د مساوات او برابرۍ پرته ده بیا په دې جمهورو کې اختلاف دی چې آیا په اور او په امسا وژل کېدای شي که نه نو جمهور وایي چې وژلی شئ او صحیح خبره هم د جمهورو مذهب دی ځکه مخکې ایات تېر شو الله تعالی فرمایي فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم او هم پرې هغه حدیث دلیل دی چې مخکې تېر شو ابن قیم رحمه الله وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا خبره ثابته ده چې هغه د یهودي سر داسې په ډبره چقولی و لکه چې هغه د مسلمانې جلکۍ سر چقولی و په همدې خاطر د علماو په وینا کې صحیح وینا دا ده چې د جنایتکارانو سره به داسې څه کولی شي چې هغه د جنایت پر مهال کړي وو خو مګر هغه وخت چې دغه کار د الله تعالی د حق له امله حرام نه وي، لکه په لواطت وژنه یا په شرابو او داسې نورو، نو جنایتکار به سوځولی شي، لکه څرنګه چې یې سوځول کړي، له غونډۍ به را غورځولی شي، لکه څنګه یې چې کړي وو، مرۍ به یې خفه کولی شي، لکه څرنګه یې چې د. د بل مرۍ خفه کړې وه، ځکه دا کار عدالت ته ډېر نږدې دی او د قصاص نوم پرې حاصلېږي، غچ پرې اخیستل کېږي او زړونه پرې یخېږي او رټنه د قصاص اصلي مطلب دی. تهذیب السنن. که چېرته د طواغیتو د علم دجالانو او مناظرینو د طواغیتو په اسیرانو ژړا او فریاد وکړ او ویې ویل، د طاغوت ټولو فوځیانو او پیلوټانو خو د مسلمانانو سوځول او قتل نه دي کړي، نو ځواب یې د هکل قبیلې د خلکو په همدغه ثابت حدیث کي دي چي ابن قیم رحمه الله د حدیث په شرح کي وايي. په دغه کیسه کي دلیل دی چي یوه پوره ډله به د یوه په ګناه وژلی سي او د یوه په کړنه به رانیولی سي، بله دا چي د محاربینو د هر فرد حکم د هغه چا دی کوم چي ګناه په خپله کړې ده، ځکه دا معلومه خبره ده چې دې ټولو خلکو خو د دغه شپونکي په قتل کې په خپل لاس شرکت نه و کړی، نو دغه پوځیان او پیلوټان د اسلام څخه د منع کېدونکې او پر خلاف یې د جنګېدونکې ډلې یوه نه بېلېدونکې برخه ده. په مجموع کې دغه پیلوټان او پوځیان د طاغوت لپاره قوت او خوندیتوب تامینوي چې په همدې خوندیتوب او قوت دغه د ظلم اورونه نن د مسلمانانو په ښارونو ورېږي. که چېرته د علم د جارانو او د باطل دین مناظرین غواړي چې د طاغوت اسیران دې د ترهګرۍ په چاقوانو ذبحه کړای شي او د عدالت په اور دې نه سوځول کېږي نو دوی دې خپل خپلوان او دغه طواغیت د مسلمانانو په کور له دغه بې درېغه اور ورولو څخه منع کړي. په پای کې ابوالعباس بن قدامه وايي. حمام ته ننوتونکی باید په دغه ګرمایش د جهنم اور را یاد کړي، ځکه د مؤمن فکر همېشه د دنیا په هر څه کې ګرځي او اخرت پرې را یادوي. په مؤمن باندې د اخرت کار غالبه وي او له هر لوښي هغه څه بهېږي چې په کې وي. ایا ته نه ګورې چې کله یو اباد کور ته د رخت یعنې ټوټې دوکاندار، نجار، خټبا او جولا ننوځي نو دوکاندار به یې په قالین او د هغې په قېمت کې فکر کوي، جولا به د جامو په جوړښت کې سوچ کوي، نجار به د کور چت او پالنګونو ته ګوري او خټبا یعنې ګلکار به د ودانۍ په جوړښت کې فکر کوي. په همدې توګه مؤمن چې کله تورتم ته وګوري نو د قبر تورتم به رایادوي او که چېرته کوم لوی غږ او چغه واوري نو د سور شپېلی به رایادوي. که چېرته کوم نعمت وګوري نو د جنت نعمتونه به رایادوي او که چېرته عذاب وګوري نو د جهنم اور به رایادوي. مختصر منهاج القاصدین. نو مؤمن ته په کار دي چې کله د طاغوت عسکر او د صلیب فوځیان وګوري چې سوځي نو باید د جهنم اور را یاد کړي ځکه هغه ډېر ګرم اور دی. د قیامت په ورځ به الله جل جلاله جبار ذات داسې غوسه شي چې مخکې به هم داسې نه وي غوسه شوی او وروسته به هم داسې غوسه نه شي نو ګنهګار موحدین به وسوځول شي او د سجدې له ځایونو پرته به یې نور ټول بدن وسوځېږي، په عذاب به شي، تور به کړی شي او د سکروټو په څېر به وګرځي. بیا به پرې الله تعالی دا رحم وکړي چې د الحیات په نهر کې به یې ولمبوي او بیا به په جنت کې واچول شي، لکه چې په بخاري او مسلم کې حدیث ثابت دی. هر چې کفار او مرتدین دي، نو هغوی به په جهنم کې د همېشه لپاره سوځول شي. یقینا هغه خلک چې زمونږ په آیاتونو کفر کوي، ژر دی چې مونږ به یې په اور وسوځوو، هر کله چې د دوی څرمنې پخې شي نو موږ به ورته نورې څرمنې بدلې کړو تر څو دوی عذاب وڅکي، یقینا الله تعالی غالب او د حکمت والا دی. نو څوک چې په لویو ګناهونو همېشه والی کوي باید توبه وباسي مخکې له دې چې ګناهونه یې داسې حالت ته ورسي چې د قیامت په ورځ یې جبار ذات نه بخښي، د بعضې سلفو څخه نقل دي وايي، ګناهونه د کفر استازي دي. لکه ښکلول چې د جماع استازی دی، ساز او سرود د زنا استازی دی، نظر د عشق استازی دی او مرض د مرګ استازی دی. الجواب الکافي د ابن القیم رحمه الله. یا الله! ای د زړونو اړوونکیه مالکه! زموږ زړونه د خپل دین په لور ته واړوه. اللهم آمین. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يخشى الله من عباده العلماء محترمو مسلمان ورونو د علماء کرامو په اسلام کې زياد زیات قدر دا د الله رب العلمین د شریعت نه مخ واړه عزتمندو دغه عالم د وجې نه چې کوم دی ډېر شرونه خورېږي او ډېر خلک په دغه شر کښې شاملېږي عزتمندو د یو ادنا مجاهد په حیثیت باندې دې علما کرامو ته موږ یو پیغام لرو علما کرامو دا خبرې به اګر چې لږې سختې وي په تاسو باندې لږې به ترخې لګي په تاسو باندې زما دا خبرې واورئ علما کرامو او په دې باندې ګوره بیا سوچ وکړئ چې دا خبرې صحیح دي او که نه دي عزتمندو والله العظیم دا تا سره خیرخواهي ده الدین النصیحه دین د خیرخواهي نوم دی عزتمندو ستاسو د شرمولو په بنیاد باندې نه کوو ستاسو چې کوم دی د ملامته کولو په بنیاد باندې نه کوو صرف او صرف په دې نیت باندې کوو چې تاسو په دې باندې غور وکړئ او دغه پیغام زمونږ تاسو خامخا واورئ عزتمندو نو ای علما کرامو دا جهاد چې الله رب العالمین فرض کړی دی دا صرف او صرف په هم خلکو باندې فرض دی او که نه په تاسو هم فرض دی که چېرته په تاسو باندې فرض وي نو تاسو ولې دې میدان قتال ته ولې نه راځئ عزتمندو ای علماء کرامو ایا تاسو د الله رب العالمین دا کلام نه دی لوستلی ایا تاسو په دې قرآن کریم کښې دا ایتونه نه دي لوستلي چې الله پاک فرمایي انفروا خفافا وثقالا وقاتلوهم حتی لا تکون فتنه وقتلوهم حیث ثقفتموهم وجاهدوا فی الله حق جهاده ایا تاسو د دې حکم نه خارج یئ او که نه که چېرته خارج یئ نو ثبوت پېښ کړئ او که چېرته تاسو دې نه خارج نه یئ نو بیا جهاد شروع کړئ عزتمندو ای علما کرامو تاسو چې د بخاري او د مسلم او نورو کتبو د احادیثو کې کتاب الجهاد لولئ نو ایا ستاسو دا ایمان تاسو ته په دې باندې عمل کولو لپاره تاسو نه هڅوي ای علمای کرامو ایا د دې قرآن کریم بدله اخیستل دا په تاسو باندې لازم دي او که نه که چېرته وي نو بیا د قرآن کریم بدله واخلئ ای علما کرامو آیا د کوهاټ نوښار باګرام پلچرخي او داسې نورو جیلونو کې بندیوانې مسلمانې پېغلې او مسلمانان وروڼه دا ستاسو وروڼه او خویندې دي او که نه؟ د دوی خلاصول په تاسو باندې لازم دي او که نه؟ که چېرته ستاسو خویندې وروڼه وي نو بیا تاسو ووایئ او دې لپاره کار وکړئ او که چېرته ستاسو خویندې وروڼه نه وي نو بیا صفا اعلان وکړئ چې موږ ته هم پته ولګي او خبره ښه ښکاره شي ای علما کرامو تاسو چې د طاغوتي نظام د لاندې دا مدرسې چلوئ دا جایز دي او که نه که چېرته جایز وي نو نبي علیه الصلات وسلام په مکه کې یوه لویه جامعه ولې نه جوړوله نعوذ بالله من ذلک تاسو آیا د نبي علیه الصلات وسلام نه ښه پوهېږئ که چېرته ښه پوهېږئ نو جواب را کوئ او که ښه نه پوهېږئ نو تاسو هم هغه طریقه اختیار کړئ چې نبي علیه الصلات وسلام طریقه اختیاره کړې وه ای علما کرامو تاسو چې د کوم پېغمبر احادیث تدریس کوئ، ایا په همدغه پېغمبر باندې ستاسو غیرت نه راځي چې کفارو له کاټونان جوړ کړه، دغه پېغمبر د عزت دا تاسو بدله به نه اخلئ؟ ای علما کرامو! صرف په جزي دعوت کول او جهاد نه کول دا د نبي علیه السلام طریقه کېدلی شي؟ د هغه نبي نبي الملاحم چې په ویش غزواتو کې هغه په خپله حاضر شوی دی او په احد کې غاښ مبارک هم شهید شوی دی ای علما کرامو د پاکستان علما کرامو تاسو د آیسای ایجنټانو سره ملاقاتونه کوئ او ای د افغانستان علما کرامو تاسو د افغانستان مرتدو والیانو او د امنیت مشرانو سره ملاقاتونه کوئ، د دې اجازت تاسو ته الله رب العلمین در کړی دی، که نه نبي علیه الصلوة والسلام در کړی دی، که د دغه ملاقات په ټایم کې تاسو ته مرګ را شي او د رب العلمین په حضور کې ودرېږئ، نو تاسو به څه جواب لرئ؟ لږ شان سوچ وکړئ علماوو، ډېر د خطرې خبره ده علماوو! ای علمای کرامو! دا د بیعت حدیث چې نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیة ایا دا من عام نه دی؟ ایا په دې کښې د مدرسې والا عالم او غیر مدرسې والا، غټ شیخ او وړوکی ملا، طالب داعي او غیر داعي دا ټول په دې کښې شامل دي او که نه دي؟ ایا د دې ټولو خلکو مرګ دا مرګ د جاهلیت دی او که نه دی عزتمندو ای علما کرامو ایا ستاسو په وجه چې څومره خلک د جهاد او د هجرت نه پاتې دي وروسته ناست دي یا د آیسای کارکنان جوړېږي یا د افغانستان مرتدو ادارو کې کارونه کوي ایا د دوی وبال او جزا په دې کښې تاسو شریک یاستئ که نه؟ ای علماء کرامو! منم چې په ښارونو کښې ستاسو عزتونه کېږي، ښايسته ښايسته جامې مچولې وي، ښايسته ښايسته خوراکونه کوئ، په اعلی اعلی ټوټيانو کښې ګرځئ، ایا ستاسو دا عمل او د هغه مجاهد عمل برابرېدلی شي چې هغه د جیټانو، ډرون، هیلیکاپټرو، توپونو، اوانونو، میزایلو د وجې نه کله زخمي کېږي، کله دا په یېره کې وي چې اوس به ګوزار کوي، په سر مې ډرون ګرځي، پته مې نه لګي د ژوند دا اختتام به زما کله وي، په هر مزل کې د ده دا امېد وي چې کېدای شي دا زما اخري مزل وي او ډرون ما باندې ګوزار وکړي، کله په دې باندې چاپه وهل کېږي. کله دا محاصره وي کله په سختیانو کښې وي تر دې چې د الله رب العالمین سره ملاو شي او علماو تاسو بیا هم دا دعوه کوئ چې موږ غټ کار کوو ای علما کرامو تاسو وایي چې د ځان حفاظت فرض دی نو عزتمندو آیا د اسلام حفاظت فرض نه دی تاسو د خپل ځان حفاظت خو کوئ دې دپاره هر جایز او ناجایز کار کوئ خو لیکن د اسلام دپاره مې عزتمند هېڅ ونه کړه کتمان حق کوئ او تاسو بیا بانه د اکراه کوئ، ایا دا تاسو چې کوم حالت کښې یئ دا د اکراه حالت دی او که نه د خوف حالت دی؟ ایا په خوف او په اکراه کښې څه فرق شته او که نشته؟ ای علماء کرامو! منم چې ستاسو شاګردان د ایمان د وجې نه، د اسلام باندې غیرت د وجې نه، خپل نبي باندې غیرت د وجې نه، د الله رب العالمین د امر تعمیل د وجې نه خلافت اسلامي ته را روان دي، ایا تاسو په دې باندې خلاصېدلی شئ چې الله رب العلمين په دربار کښې تاسو ووايئ چې يا الله موږ خو نه وو تللي خو ليکن زموږ شاګردان خلافت اسلامي ته تللي وو هلته يې جهادونه کړي وو هلته يې خپلې وينې تويې کړې وې او ربه ستا په دين باندې غيرتونه کړي وو ای علما کرامو تاسو خو خلافت اسلامي باندې ډېر اعتراضونه کوئ چې دا کمزوري ده او دا کمزوري ده او دا کمزوري ده خو آیا کله تاسو خپله میدان جنګ ته حاضر شوي یاستئ کله تاسو دلته خلافت اسلامي ته راغلي یاستئ چې د مجاهدینو اصلاح وکړئ او کومه کمزوري چې تاسو ته ښکاري تاسو په دلیل سره خبره وکړئ که چېرته یقیني کمزوري وي چې موږ یې د ځان نه وباسو خو عزتمند کله هم تاسې داسې نه دي کړی ای علما کرامو تاسو باندې خپل پخواني بیانونه حجت نه دي آیا تاسو باندې خپل صورت انفال صورت توبې او صورت محمد تفسیرونه په تاسو باندې حجت نه دي او تاسو چې کوم د خلافت اسلامي دا بیانات کړي دي په خپل کتابونو کښې هم دا خبرې لیکلې دي ایا تاسو په هغې باندې د الله رب العلمین په نزد مجرمان نه یاست ای علماء کرامو ستاسو دا وینا چې زه فلانکي د وجې نه ایسار یم او دې وجې نه ایسار یم او دې وجې نه ایسار یم ایا دا اعذار عند الله اعذار جوړېدلی شي او که نه ای علماء کرامو لږ شان سوچ وکړئ ډېر د خطرې خبره ده ګورې که حقیقت ته لږ سوچ وکړو نو ګوره ډېر تاسو چې کوم عزتمند او تاسو که چېرته خلافت اسلامي ته راشئ الله رب العالمین به دنه خیر خور کړي او یو عالمي دعوت به هم ستاسو جاري وي جهاد به هم جاري وي د رب العالمین په نس باندې به تاسو مجرمان هم نه یاستئ او رب العالمین به تاسو ته عزتونه در کړي عزتونه به الله رب العالمین در کړي قسم په الله کوم عالم چې هغه جهاد ته راغلی دی، رب العلمين هغه عزتمند کړی دی او د جهاد مخالفت چې کوم عالم کړی دی، هغه انسان الله رب العلمين ذلیله کړی دی، د هغې دعوت هغه چې کوم دی صفر ته راغلی دی او رب العلمين د مؤمنانو زړونو نه د هغوی د محبت چې کوم دی هغه اخیستی دی او عزتمند و په دغې ښارونو کښې ګورئ نور ژوند ګران دی انسان چې کوم دی ورو ورو دا کفر ته چې کوم دی ورننوځي، د یوې یوې مدرسې جوړولو لپاره عزتمندو بیا دغه دې کفارو اېجنټانو ته ورتګ غواړي، عزتمندو دا څنګه دین شو، دا څنګه دعوت شو چې انسان یو مدرسه یو مسجد جوړوي، هغې لپاره کافر ته ورځي او د هغې نه اجازت غواړي. دغه دارالکفر نه چې کوم دی ځانونه وساتئ، خو مونږ چې دا خبرې تاسو ته کوو دا صرف خیرخواهۍ د وجې نه دي، که نه نور زمونږ په دې زمونږ هېڅ قسم چا ته مجت نشته، رب العالمین به دا دین دا خامخا غالبه کوي، نبي علیه الصلوة والسلام په احادیثو کې دا خبره بار بار کړې ده او ډېره په صراحت او وضاحت سره یې کړې ده. چې دا دین به غالبه کېږي که چېرته ستاسو په وجه باندې دین غالبه نه شو الله رب العالمین به ګورې نور خلک راولي نور خلک به راولي رب العالمین سره دومره خلک دي والله العظیم د رب العالمین دین ګورې دا په تاسو باندې نه دی ابد رب العالمین ډېر غیرتي ذات دی او ډېر غني ذات دی رب العالمین دا دین خپل خامخا غالبه کوي نبي علیه السلام چې فرمایي چې یوه ډله په حق باندې وي دا ډله به الله رب العلمين خامخا پيدا کوي که هر څوک وي عزتمندو لږ سوچ وکړئ تاسو سره وخت شته او حالت د غرغړې په تاسو باندې نه دی راغلی الله رب العالمین دې وکړي چې دا خبرې ستاسو ذهنونو ته کوز شي او ستاسو ذهنونه په دې باندې کولاو شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین د حکومت دې عملیاتو عامو خلکو ته څومره ستونزې اړولي دي؟ دلته نه چې کله مخکې د حکومت قواوې عملیات په نامه چې دلته کله هم حکومت را ځي او سړی د عوامو خلکو هغه حالات وګوري نو هغه ډېر دردوونکي حالات او چې یو سړی مؤمن مسلمان او نو هغه په دې حالاتو باندې ډېر دردمن کېږي او کله چې دلته د مخکې نه چې دلته عملیات راغلي وو، دا قوې او قوتونه دلته راغلل، نو داسې بس ړانده ګوزارونه وو، بس دا لویې لویې ګولۍ او دا به یې دې ولس سره ایشتلې او بمباریانې وې او بس دا د توپ ډي سي ډزې او دا وانونه او بس دا نه ګوري چې یاره بس دا هلته به عوام ولګېږي، ماشوم به ولګېږي، زنانه به ولګېږي، بس خالې ډزې دي او بس راکۍ او بس دا په کې نه معلومه چې دا تور دی او دا سپین دی او دا عام دی او دا څوک دی، بس دا زموږ دښمن دی که دا مخالف دی، بس خالې ډزې کوي، بس د جازونو والا هم همداسې طریقه یې او د لاندې پیادل قواوې همدا طریقې او د ټانګ هم همدا طریقې او خلک چې دا زنانه وګوري او دا ماشومان وګوري او څوک په یو طرف باندې ځي او څوک په بل طرف باندې ځي او بس په ډاګونو کښې شپي او بس په یخنۍ کښې او په ګرمۍ کښې او بس داسې یو ظلم او زیاتی چې سړي ته هغه وخت کښې بیا پته لګېږي چې نه دا خلک څومره ظلم کوي څومره زیاتی کوي او په رادوګانو باندې وایي چې ولس له زیان نه دی رسېدلی او دا نه دي شوي او هغه نه دي شوي او د ولس مونږ خیال ساتو او پام یې کوو ټول دروغ چې کله عملي سړی دا خبرې وګوري او بیا مونږ دلته عملاً ولیدله چې د خلکو د بې خلکو کورونه چې دی دا په کروز مزایلو باندې وویشتلی شو، بلکل د کورونو پته یې نه لګېږي، غریب خلک وو او ډېر په خواریو او تکلیفونو باندې یې خپل کلي چې دی دی جوړ کړي وو او دوی وله په مزایلو باندې ویشتل او رال او غوړو او سپین ږیرو او ماشومانو او زنانو وله ژړل. چې دا زموږ کور څه شو پته هم نه لګېدله همدا چې د هغه هېڅ خبره نه وه همداسې د عامو خلکو کور و او دوی ویشتل او دوی چې دی ولا ختم کړه داسې په په کوم خاطر باندې دا کورونه سوځول مطلب یې څه چې د عامو خلکو کورونه یې سوځول او کورونه یې ورانول بمبارول بس نور خو پکې ظاهره که مطلب نه ښکاره کېږي بس همدا مطلب ده چې ستا دلته کور ولې دی او دا ساحه مطلب د اسلامي دولت مجاهدینو سره ده د خلکو کورونه چې دی دا ورانوي عام خلک چې دی ډېر یې ویشتل سپین ږیري یې ویشتلي دي او زنانه چې دی دا ویشتل شوي دي ځوانان چې دلته اېشتل شوي، ماشومان اېشتل شوي دي، یو کس چې دلته په پورې غاله خېلو کښې کور د سپین غر په نامه باندې یو کس و، صرف د هغې ږیره وه او بس خپل پالېز یې ټوله و او د پاسه نه چې دی اردو والا ورباندې ډزې کړې وې، ویشتلی و او یو دوه درې ورځې ژوندی و او اسپتال ته یې هم وړی و، هلته به د لارې کښې حکومتي چارواکو له وېلې دا خو تاسې ویشته، بس دا مونږ ویشته به دا مونږ له شکل نه داسې ښکاره کېده، هغه چا چې اېشتې وو هغې کس دا خبره کړې وه چې دا ما ځکه ویشته چې دا د شکل چې دی دا د دا خبرې تاسې اوس په ثبوت سره وړاندې کړې، د خلکو نومونه مو ورته واخیستل. دا په ثبوت باندې دا سپین ږیری سړی دی ووژل. دلته یو ماشوم و، د لاغرجو د ینګرو کلي او د مور سره روان و، دواړه وتل دې ساحې نه او بس اردو والا پرې ډزې وکړې، مور ورته ولاړه وه، هغه زوی ورله شهید کړ، ویې وژل او د هغې پلار سره زه بله ورځ ناست وم، تقریبا اوسه پورې هغه زوی پسې ژاړي، وایي په دې نه ژاړم چې دا ووژل شو، دا ظلم او زیاتی ما سره وشو. ولې دوی داسې ظلم ما سره وکړو ماشوم یې راله ووژه داسې زنانه چې دی په اوان ګولۍ باندې لګېدلي زخمیانې شوي دي ډېر واقعات یې تا ته وایم حیوانات تر دې چې مېږې او رکي او غویان او خره او دا وژل شوي دي دوی په دغې کورونه یې سېځلي دي د بې ګناه خلکو کورونه یې سېځلي دي تر دې چې زه ما سره اوسه پورې چې دی مونږ ګورو ډېرو خلکو دا لیدلي یو کور یې سېځلی دی زمونږ په کلي کښې او اته نهه کوټې عامه مسلمانانو ته چې دی دا یې سېځلي دي اوس هم شته دی او په هغې کښې چې دی یوویشت قرآن کریمونه دا یې سېځلي دي او د هغې هغه نمونه موږ خلکو له ښودلی شو چې افغانکریمونه چې دی دا په کې را غونډ شوي دي او ایره شوي دي او هغه څه پاڼې چې دی دا په کې پاتې دي او دا د ملي اردو او د کمانډو او د سپېشل فورس او او د اربکیانو په شریکې باندې چې ټول وله ولاړ او دا کور یې زېزه او دا قرآن مکریمونه یې په کې وزېزه او داسې ځای کې څه شوي دي کور والا ما ته وښودل چې دروازې سره نږدې چې اختر او الماره یې ده په دې کې دا قرآن کریمونه ایښي او سره د دې نه دوی وله اور اچولی نو دغسې حالات چې کله د دوی د عملیات دلته شروع وي نو بس دغسې بس خلک بیا داسې حس کوي چې بس یو ظالم او جابر خلک راغله او بس موږ سره به بیا ظلم او زیاتې شروع کېږي بس دی حال نو دغه د کفر ملاتړې رسنۍ د د دوی دا وحشت بیا پټۍ او برخلاف د اسلامي خلافت مجاهدین بدناموي مولوي صاحب محترم چې تاسې ته یې خبرې وکړلې دا مرکه مو ورسره لرله په دې هیله یو چې د خلکو د دروغو په خبرو باندې تاسې باور ونه کړئ، مولوي صاحب محترم چې په همدې سیمه کې دی، د لومړیو وختونو نه چې اسلامي خلافت راغلی دی، دا په همدې سیمه کې اوسېږي، ټول حالات همدې ته معلوم دي، حقیقتونه یې تاسې ته وویل. مولوي صاحب محترم ستاسې نه ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، ژوندي اوسئ. تاسو نه مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، جزاکم الله خیرا. مومنو اورېدونکو! دا و زموږ د نن شپې نشرات په دې تمه چې د خوښۍ او پاملرنې وړ مو ګرځېدلي وي. سبا مازدیګر چې څلور بجې د دري نشراتو سره زموږ همکاران ستاسو خدمت ته را ځي او بیا ورپسې ماښام او کم شپږ بجې پښتو نشرات پیل کېږي، تر هغې مو په رب العلمین ذات سپارو والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.